مسله قتال شروع کړ، وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم پای تفصیل وکړو فرضیت د قتال مقصد د قتال ادب د قتال اهل قتال د قتال متعلق رعایت د مکان او د زمان او بیا یې مسله دا حج شروع کړه دا تنویرن علی الجهاد چې دا جهاد د پاره دا حج هم یو ذریعہ د ټریننګ او تربیت د جهاد او د حج خپل منځ کې ډیر مناسبتونه یو دی د پاره چې د جهاد د حج مشقت تکلیف برداشي دا به د جهاد د پاره ټریننګ او تربیت دویم د الله کور ته حاضری وشي نو په دشمن باندې د فتح نصرت او د امداد غوستنه د الله نه وشي نو د حج مسائل شروع کړي د حج په مسائلو کې اول حکم خدو اتم الحج والعمره لله احکام پوره کېو د الله رضا لپاره دویمه مسله دا احصار وا حکم د احصار ایثار شولار کې سرکاوټ جوړ شو وی فمستیسر من الهدی بلا تحلق رؤوسکم حتا یبلغ الهدی محله احرام با لری کی خو شرط داره چې حرم ته هدیه ورسی بس یو زر د وجنه احرام لری کی واپس راځي دویمه مسله د فدیه و حج لتلې ده خو الته عذر پیښ شو نو د احرام د پابندۍ او د احترام د وجنه وخت نوکونه وغیرہ غسل منیو خو یو سړی ته عذر ده سر وخته خرول مجبوری وا سره او خره فدیه دی ورکی فدیه من صيام او صدقه او نسک بل مسله د حج تمتع ذکر کړي و فمن تمتع بالعمره حج لتلې ده خدا حج نه مخ کې د حج په دی ایامو کې عمره ادا کړه نو په یو سفر کې دو عبادتونه یو سفر نه دو فائدې اغستل نو د شکرې په تور برستو فمسته سره من الحج د می شکر ورکي د می شکر وسنو نو درې روجې ایام حج کې و د حج نه بعد تلک عشرتن کامله اوس الحج اشهر معلومات دا وقت د حج او منهیات د حج بیانې د حج وقت کم یو دی او دویم په حج کې کمی پابندې وی الحج حج لري اشهر معلومات دا میاشت دي معلومه حج معلومه میاشت دي یعنی وقت حج چې دی هغه معلوم میاشتي دا په حذف د مضاف سره دی یعنی وقت الحج اشهر معلومات وقت د حج چې دی هغه میاشتي دی معلومه دا معلومه میاشتي پای کې حج ادا کی خپل وخت او د حج د پاره وخت کم دی وی دا دی الحج اشهر معلومات دا معلومه میاشتې شوال ذلقعده ذلحجه دا درې میاشتې دیتا اشهر الحج وی مطلب د دې سره حج خو ادا کیږي ذلحجه کې او د 8 تاریخ نه شروع کی 8 9 10 11 12 بس حج ختم 15 ورځې خدا میاشتې معنا دا چې یعنی یو سړی د حج احرام تړي او نیت کوي نو د حج احرام او نیت دون مخ کې تړل شي یعنی مطلب شوال نه یا ذلقعده نه ټیک ده او دا ډیر وخت زکه ک چې هغه وخت کې سفر پیاده لوي نو د لری لری ملکونو نه چې وسړی راته نو کله کله وې دا سفر د میاشتوم شو لس ورځې شل د مدینې نه مکه پورې سفر چې کوم هغه د اته او د لس ورځو تر تقریبا فاصله وا نو بیا چې سړی د شام نه مکه ته راځي فلسطین نه راته لغه وخت کې قدس نه نو ډیر لوی سفر به وي نو په دې کې به میاشم لګی دا دیو جن شریعت ولا وخت غټک الحج اشهر معلومات که یو میاشت مخکې، یوه نیمه میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې هم سړی د خپل کلي وطن نه راووته او میقات باندې راتېرېده او نیت یې وکړ او احرام یې تړلی نو حج به یې صحیح کېږي. دې لپاره نور دا مطلب نه دی چې په دې کې دې کله حج کاوه، نه نه حج خو متعین وخت دی اټ نه باره باندې ختم شي. دا د نیت او احرام د پاره وي الحج اشهر معلومات اوس منهیات کوم دي فمن فرض فيهن الحج چا چې فرض کړ په دې میاشتو کې بزان باندې الحج حج حج فرض کړ حج فرض څه مطلب احرام یعنی او تړ احرام او حج فرض کول بل احرام مراد من فرض فيهن الحج بالاحرام تفسیر روح المانی والا وی چا چې فرض ک په دې میاشتو با کې په ځان باندې الحج حج په احرام سره احرام او تړ نو د احرام پابندی منهیات دادی چې فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج فلا رفسا نبا جما هم بستری کوي د شهوت خبره او کار ولا فسوق او نبا فسوق ګناه او بی دینی کوي ولا جدال او نه به جنگ جګړې کوي په حج په دوران حج کې دا کارونه منه رفس منه ده فسوق منه ده جدال منه دا درې وانه ذکر کړی دي دلته فلا رفس ولا فسوق ولا جدال درې جملې دي خودلته دا نفي په معنا د صدا نهي دا لفظي معنا خدا دا کنه فلا رفس نه پر کې جماش ته نه پکې فسوق شته نه پکې جدال شته خدا نفی په معنی د نهی داسې ده لا يرفس ولا يفسق ولا يجادل نبا نو موږ معنی زکه اسې وګړه فلا رفسه نبا جما کوي وګوره هغه نفی په معنی د نهی کړه ورنه لفظي معنی خو سره فلا رفسه نه پکې جما شتا ولا فسوق نه پکې فسوق او ګناه شتا ولا جدال نه پکې جګړه شتا خدا نفی په معنی د سن نهی نه فلا رفسه نبا جما کوي ولا فسوق او نه به ګناه کوي ولا جدال فی الحج او نه به جګړه کوي په حج کې نفي په معنی ده نه دا درې کارونه دا یو کار رفسا وېدا چونکه خواهش نفس ته نو دا د حیواناتو کار دی نو فلا رفسا نه به کار د حیواناتو کوي حیوان وخت نه پیژني هر وخت دغه لخ دی لګي ولا فسوق فسوق دا بيديني او بدکاری او نافرمانی او سرکشی دا کار د چي د درنده نه به کار د درنده کوي درنده توب بم نه کوي ولا جدال فی الحج جدال جنگ جګړه دا شیطانی کاری نو ولا جدال فی شیطانی کار بم نه کوي د شیطان کار بنه کوي د درنده کار بنه کوي د زناورو کار بنه کوي سم انسان بزان نه جوړي وما تفلو من خیرن هغه چې تاسو کوي من خیرن سخ کار په دې حج دوران کې ار نیک کار کوي مال لګي نور د غفاله دا کوي نو یعلمه الله پویږي په دې باندې الله الله په پوی دی مطلب دا چې الله به در اجر ثواب درکې کنه وتزودو او ځان سره توخه واخله توخه توشه سامان سفر د سفر خرچه وتزودو ځان سره توخه واخله سامان سفر واله حج لزه تشلاس مزه سامان سفر ځان سره غستل غواړي دا به اصل کې جاهلیت کې داسیو دی روان شو یې حج لزو ځان سره به خرچه نه غستا الته به بیا سوالونه کول الله ویواله دین عاصم مړه دا الله دا کور ملمانیو او الله براکای الله وی سید خو ته بزان سره اسباب لې سفر باندې زه اسباب باندې پتش لاس بنوځه فین وتزودو ځان سره توخه او خرچه د سفر واخله فین خیر زاده یقینا بهتره توخه خو التقوا ځان ساتلی د سوال نه الته سوالونه کې دلته ځان سر سوال یا دویمه خبره کوي دو خرچی دي د دې سفر کنه دو توخی دي یو ظاهری توخه ده پیسا خرج خوراک نو تزودو دا ظاهری توخم واره یو بل د دې سفر د دې لارې دا هغه تقوا ده فإن خیر الزاد یقینا بهتره توخه خو یو التقوا تقوام ده نو په دې سفر کې ځان سره تقوام واله اسنه حج لزی او دغه سلاړې او مغه سي واپس را لې نه نه تقوا ځان سره واله دا هم شی وتقونی او یریږي الله وی زمانہ یا ولل الباب اے خواندانو دا خلونو لیس علیکم جناحون نشته د پتا سو ګنان تب ته چې تاسو ولټوي تلاش کې طلب کې فضلا حلال مال رزق من ربکم د خپل ربنا حج لتله هلته د الله نه حلال رزق غواړې نو غواړه سوال کوه دا سوال قبلېدو ځای دی یو معنی دویم دا چې دا سوال چې آیا هلته ځان لا حلال رزق ګټل به څنګه یې تلې حج لا نو یې خیر لا جنا علیکم نشته ګنا پتا سو ان تب تو فضل من ربکم چې طلب کې فضلا حلال رزق من ربکم د طرف درب ساسونه حلال رزق الټوي تلاش کې سید په نیت د دې بنیزي ځکه نیت بیا خرابي تل دی خالته مثلا خرچه ختمه شو اوس دا سړی الته مزدوری کوي ځان له دې سفر خرچه پیدا کی س شیواله خرڅ کا جایز دی نیت بدانی د دې زینا خو الته که خرچه ختمه شوه د ضرورت ده نو ځان له سګټه وټه کولی شي په دغه سفر کې فاذا فص من عرفات اوس احکام بیانې د حج نور وقوف مزدلفه منا عرفه دا وقوفونه دي درې منا کې پاتې کېدل مزدلفه کې عرفات کې هغه وقوف خي اول وقوف مزدلفه فاذا فستم کله چې تاسو را کوشئ یعنی واپس شئ من عرفات اند عرفات نن فذكر الله الله یاد کئ عند المشعر الحرام پنيز د مزدلفه مشعر حرام سره مزدلفه کې یعنی الله یاد کی ترتیب اصل دی چې په اړ تاریخ باندې سار مانځنه بعد سړی التي حجیان احرام وتړي د خپل هوټل نه یا د حرم دا واشرومونو باترومونو نه او غسل او د سکی او بیا روان شي زی منات منات لاړ شي هر ټیم چې ورسید نو مینا کې دا ورځ تیری نو نننی ماسپښین یې مونځ، سهار خو یې حرم کې وکړ، نن ماسپښین، مازیګر، ماښام، ماسختن او سبا سهار دا پنځه مونځونه مینا کې وکړي. شپه چې تېره شي، سهار مونځ وشي، نو بیا ځي عرفات. اول مینا ده، بیا مزدلفه ده، بیا عرفات سر ته دی، اخر کې دی. نو دوی د مینا نه روان شي، نن اټو نو سبا څه شو؟ نو شو. نو نو سار مونږه د عرفه په مینا کې وک دین روان شي په مزدلفه داسې ورتیر شي او عرفات ته لاړ شي نو تاریخ التا عرفه ای ته بزان رسي بیا چې کله عرفات کې دار واستي رکی د سحر نه تر ماخام نور پرې وته پوره نو بیا واپس نو چې راځینو لار کې مزدلفه پرې خو مزدلفه ترایش شپه مزدلفه کې کوي نه هغه مزدلفه وقوف یادوي فاذا فستم کله چې تاسو را کوشه یعنی واپس شه د عرفات نه فذكر الله یادوي الله عند المشعر الحرام مشعر حرام سره مشعر الحرام مزدلفه ته وي مشعر الحرام عمر ته وي او مزدلفه دغه توس جمعه تم جوړه ته مسجد مشعر الحرام وي جمعه تم پکې ال چې کله واپس شي کم امام او کم امیر حاجی نو هغه ما خام ماستن منزل ال تزان رسي دغه جمعات مشر الحرام خو غنا ډېرې سو کورسي او سونو ټول بس مزدلفه کې پراتی خپل خپل جمع بیو کې مزدلفه کې ما خام ماستن زکه ټول په یو ځای نه را رسي مختلف اوقاتو کې را رسي نو بس کم را رسي نو ځان لما خام ماستن جمع بین الصلاتین کوي خو مشر الحرام سره الله یاد کې یو خدا شپه د غلط تیرول دی ما خام ما سن مونږ کول دی دام دی او بل دویم دا دعا او تلبیه دا بس دام د مشر الحرام دا عبادت ته منځونم دی وسره تلبیه او دعا دا او بل دی کې وقوف چې دی کنه هغه واجب دی مزدلفه کې ادا سار مانځنه بادي چې سړې شپو کې سار لس لسم تاریخ شي نو د سار مانځنه بعد بس ساعت وقوف کوي ودریږي به دعا به کوي دغه ته وقوفی مزدلفه وي او اسکروه یاد کې الله کما هداکم لکه څنګه چې تاسو ته خودنه کړی دا الله خودنه کړی دا نو کوم دا تفصیلی خودنه خودل ته نشته مطلب یو دا ترتیب دی خو اصل ا نبی علی السلام خولې دا اصل ادا دا مزدلفه کې جمع بین الصلاتین ما خام ماسختن شپه کول او سار مانځنه بعد به وقوف کول نو دا پیغمبر خو وګوره دینه معلومه شوا چې دا ال پیغمبر خبره دا چا خبرې دي دا الله خبره د حدیث حجیت ته اشاره ش چې دا الله د پیغمبر خودنه ته دا چا خودنه وې تفصیلی احکام خو پیغمبر خولی دی خو وذکروه کما هداکم الله دا سیات کې لکه څنګه چې ته خودنه کړې ده نو تفصیلی خودنه حدیث کې رااله نو حدیث ته مراد پیغمبر غ طریقه جمع بین الصلاتین او سحر وقوف وان کنتم من قبله اگر چې تاسو وې د دې نمخکل لمن الظالین خامخدنا خبرونه دلته سوال نه مراد گمراه نه ده نه خبر مخکې په دې احکامو نه وې پوي الله او د الله پیغمبر راته د حج احکامو خول ډول ثم افیزو من حيث افاض الناس حکم د وقوف بالعرفه عرفه کې به موقوف کوي اچ په اتم نهم تاریخ سار عرفات تلل شي نو د غروز به عرفه کې تیری هغه وقوف مراد نو عرفات ته بتللی عرفات نو واپسی بیا مزدلفه ته جاهلیت کې دا سیو چې کم دا قریشو او د بیت الله خادمانو منجورانو ایبا عرفات ته نتلل وجدا دا چې حدود حرم چې دي کنه دا د عرفات نمخ کې ختم شي عرفات دا علاقه چې دا کوم کې چې وقوف کیږي دا حرم حدود نه دي دا د حدود حرم نه بار دوی مونږ د الله د کور منجوران خادمانیو نو مونږ دا شان نه خلاف د چې مونږ دی د حدود حرم نه باروزو نو بس دی بداسې مزدلفه پورې لاړل او د عرفات ته چې بداسې ورنږدې شو واپس بشو الګه خوانه وړو حدود نه کراس کو واپس وش الله ایدام غلطه طریقه ده ځکه دا خو بیا جاهلیت والو نه ایته اوس خطاب نه دی اوس خو مسلمانانو ته دی خو بیا خو اسلام مسلمانانو مکی والا م اسلام راوړیو کنه نو د مکی په خلکو کې زاړه خادمان د حرم خو او صحابه کرامو بیا نو دای ذهن کې هغه زړه خبره و چې لکه زمونږ به مغه خبره حدود حرم نه بار نوزو کنوزو با الله وی نوزه دا دای د جاهلیت کارو تاسو به عرفات ته ځئ عرفات کې وقوف وکوي بیا به واپسی کوي ځکه د عرفات وقوف خو فرض دی د حج بلکې حدیث کې راځي چې الحج العرفه حج خو اصل څه شی دی عرفه ده نو څنګه دا نارافه پاتې کی ثم افیزو بیا را کوشه واپس شه من حیث دا غزین افاز الناس چې خلق را کوزیږي عام خلق یې څنګه عرفات تلاړ شي واپس کیږي تاسو د بیت الله خادمان منجورانو دا خصوصیت نشته تاسو هم د عام خلکو سره غزین واپس کیږي عرفات ته بځه او استغفر الله او بخنه غواړی دا الله نه پس که مخکې دا نه داسې کوتای شوی دا یوا یوا استغفر الله بخنه غواړی دا الله نه څه مطلب د هر نیک عمل نه بعد څه پکاري ها د هر نیک عمل نه بعد بیا استغفار بګاری دغه نبی علیہ السلام مونږ کو مانځه پسې وی الله اکبر استغفر الله استغفر دلته عرفه شو نو عرفه نه پس هم استغفار وای ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی فیضا قضیتم مناسککم فذكروا الله كذكركم اباكم وشد ذکرا دا حکم د وقوف بالمنا منا کې به موقوف کوي امنا وقوف د دیر وزن آباد دغه سړی منا تاول راغلو بیا عرفات تلال نه هم تاریخ بیا د شپې مزدلفه ته واپس شو مزدلفه کې شپه کړه په سبا لسم شو نو وقوف مزدلفه نه بعد بیا منا ته واپس راشي نو دلته سو کارو کی نرحت څنګه ده حت څنګه و کو دغه کې څه ترتیب ده رن حت دا ترتیب ده کنه رن حت کنه را رمی نون نهر حا حلق طوا طواف دا ترتیب ده نن د دس تاریخ اول با رمی جمار کوي غټ شیطان د امیانو خبره غټ شیطان بولی جمره عقبه دا دوا باولنی پری دی دا یو دوا درې دا د دې مزلفه طرف نه چراغ نو دا اول ورکوټه ده دا بل سره درمیانه ده واغه حرم طرف ته چا خوا ده نو اسره غټ ده نو دا غټ بولی دا دوه پری دینه پس با قربانیو کی بیا دینه بعد با سر اخری بیا بلال شي طواف زیارت کی نو بیا چې دا کارونه نه نکړل نو بیا اوس دتا 11 12 تاریخ پاتې دی په دې کې بس صرف شیطانانو لري نور د حج احکام تقریبا ختم شو نو دا غي د پاره به د مینا کې دقه وقوف یادای دا د لسم تاریخ نه بعد د 11 12 وقوف مینا کې چې کوم دی غیا دی فاذا قضیتم مناسککم کله چې پوره کې هغه احکام د حج خپل نو فذكر الله پوره شو کنه ځکه فرایض غټ غټ احکام موش په حج کې درې غټ فرض یو سو احرام بل عرفه وا بل طواف زیارتو نو عرفه مو شو طواف زیارت مو شو احکام تقریبا ختم شي او صرف جمرات پاتې دي دورځه کله چې پوره کې مناسک کوم احکام د حج خپل نو فذكر الله یادوي الله په دې مینا کې الله یادوي پس سره یادوي په تکبیر سره کله چې جمرات تلی کنه الله اکبر بسم الله الله اکبر یا دا جمرات تشتلم دا الله یاد دې کنه دا جمرات تشتل دا الله یاد او بل دا چې د دین علاوه فارغ اوقاتو کې فذكر الله الله یاد وای ځکه د 11 12 کې نور سکار دومره دي مصروف ترين ورځې دا د 9 10 ډیر زیات مصروف نور بیا 11 12 کې سنشته صرف د یو شیطان اشتو ته د په عرفات کې پروت نو خلک تنګي تنګ شي خلک نو بس بیا خلک کوي کیسی می سه واسه فضولیات او هغه حالانکه نبی علی السلام دغه ورځ سره لپاره استعمال کړي دعوت لپاره دا دعوتی ورځ وي د نبی علی السلام تاسو ګوره عقبی چې کمی شوی دي کنه عقبه عقبه اوله او ثانیه او ثالثه کم چې د مدینه خلک راغلی د دقه ایام دا کم جمراتو کنه دا 11 12 13 دې کې به خلک فارغ نبی علی السلام به ورته دعوت به نو د دعوت کار دغه کې پکاري نو زمون خلک بس غپې شپې لګي کیسې کوي نسواره شي پښتانه وځاله وکړي دغه کوي بیا په دې کې تبلیغیان خدي مولانا ابو الحسن ندوی لیکلی دي او چې یقینا د نبی علی السلام په دې ورځو کې چې کمکارو ناغه تبلیغیان الته ادا کوي ارچا کې خبدي کنه نو خطبه خوي نو الته یقینا دا خلق نه دی دی لګي دا دعوت هم چلی چاته مون چاته تعلیم یو شی شروع کړي نو خدای خلک مصروف کړه کنه نو بهر حال دا د چې د غروازه د دعوت دی بس کول اوسګارو دی به شعر شاعری شروع زما پلار داسې او دونه مړی کړی وو زمون خانه دا دی وی اشعار به وی الله رب العزت وی چې فارغ شې نو فذكر الله یادوي الله که ذکر کوم پشان د یادول استاد صحابه کوم خپل مشران لرا او اشد ذکر بل اشد ذکر بلکې دا غینم زیات یادول پلار نکه یادوي دا غي په ځای الله یاد کې عبادت وکې فمن الناس دې زینوس اقسام الناس د خلکو قسمونه دلته د خلکو اقسام ذکر کړي دا ولی ځکه د هر عمل نه بعد خلق دوه ډلې کی هر عمل چې سړیو کی کنای نه بعد بدو قسمه نه یا با سعید وی او یا با شقی یا نیکبخت او یا بدبخت یا هغه چې د هغه د عبادت قبول دی یا د چې قبول نه دی کو منځیو کو حجیو کو روجیو کو زکات یرسی نو د حج پسې د خلکو ذکر وکړو دوه قسمه خلک دلته ذکر کړو یو سعید او بل شقی خو لیکن بیا دا هر هر قسم دو دوا مرتبه ده سعیدم ادنا او اعلی شقیم ادنا او اعلی یعنی عام بدبخت او غټ بدبخت عام نیک بخت او غټ نیک بخت نو دلته اول ادنا شقی خی فمن الناس بعض د خلکو نه منغه دی یقولو چې وی ربنا زمون ربا آتینا را کې مونږ ته په دنیا په دنیا کې نام او نشان دنیا کې نام او نشان را کې هر خیر ای وی مړه اخرت سره به ګور وستر الوی را کې خیالي داسې خلک وای باز هو ماله نشته دل را په اخرت په اخرت کې من خلاق سې سو برخه ولی د صرف د دنیا طلبګار دی نو ولی دنیا ولی منه وسه نه کنه و منهم من یقولو خیر دواړه غواړه نو صرف یو نه نو دا سعید ادنا نیک وخته خو هغه اولې درجه والا ا دین دنیا دواړه غواړي نو بس صحیح شو ومنهم بعضی بدی کې منغه دی یقولو چې ربنا زمون ربا آتنا را کې مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنتن حسنتن نیکی او په آخرت او آخرت کې حسنتن نیکی وقنا مون اوساته عذاب النار د عذاب د اورنا حسنه حسنه دو زل راغه دا په طریقه د استخدام او تاسیس کوم چې بلاغت کې تاسو ویلي علم بلاغت چې لفظ راغله ده دو زل ذکر شونه یو ځای کې یو معنا والا بل ځای کې بل معنا والا نو دا قاعده ده د بلاغت چې تاسیس اولاد د تاکید نه دې تاکید جوړه سکه تاسیس کا بده کې حسن پیدا شي اوس که صرف تاکید شو مغه ټکه بیا راغې او مغه معنا والا نه نو تاسیس وی اولې د چانه د تاکید نه د ته استخدام وی او تاسیس وی نو موږ معنا کې بس فرق راولو ګوره ومنهم بعض بدی کې بنغدي یقول چې وی ربنا زمون رباتنا مون تراکه په دنیا په دنیا کې حسنتن توفیق توان د نیکه الله د نیکه توفیق راکې دنیا کې او په آخرت او آخرت کې حسنه بدله او اجر د نیکه بس فرق راغی دویمه معنا دا سی ورپسې وایانو دونه جوړیږي حد نه زیات دنیا کې راکې حسنتن حسنتا حلال مال او په الاخرت حسنه او په اخرت کې د حلال مال اجر او بدره یا حسنه اولادم ده حسنه خزم ده بس چې سی وای پکې نو دا ټول دي هر شی چې د انسان ضرورت ته خره نو دا بس حسنه په معنا کې راځي یا حسنتن الله توفیق د نیکه را کې او په اخرت کې د دغه نیک عمل اجر او ثواب راکې وقنا مونږ او ساتي عذاب النار د عذاب د اورنا یعنی جهنم تم بوزه خدا کم جنت یادې جهنم نم بچ کې او جنت تم بوزه کم جنت وقنا عذاب النار یعنی اولن چې جنت تلاړ شو جهنم نه بچ شو اولن جنت شو کنه چې عذاب نه بچ شو اولن جنت شو اولن جنت غواړي اول دینه د اسلام فلسفه معلومه شوه اسلام فلسفه سره د يهوديت عیسایت منس کې د اعتدال يهوديت صرف دنیا پرش ای صرف دنیا عیسایت رهبانیت اختیار ک تر کی دنیا الله ته ویزان رسو اسلام راغه وی دا دواړه یو ځای کا امتزاج غواړي اسلام د دین دنیا د آخرت او د دنیا نه آخرت دا وای چې صرف دین دا وای چې صرف د آخرت فکر وکا او نه دا وای چې صرف دنیا پسې شنا دا دواړه یو ځای او چلاوا او دا د شریعت او د اسلام اصول شي آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه اسلامي دین دنیا به دواړه یو ځای چلول غواړي که صرف دین اخلي او دنیا پرې دی نو رهبانیت ته او که صرف دنیا له او دین پرې دی نو يهودیت اسلام اعتدال له صراط مستقیم دی د منځ والا لار نو د اسلام فلسفه سره د دین دنیا د دنیا او د آخرت امتزاج دین دنیا امتزاج غواړي ا پای کې بیا دادا چې هغه مخکې مو ویلیو شاه صاحب وای بهیمیت ته کنه بل سره ملکیت ته نو دا ملکیت ته په بهیمیت غالیبي خدا بهیمیت به ختمول نشي ځکه بیا پکې الله پیدا کړي ولې ده نو ختمي کې بنا دواړه ضرورتونه دي خو ملکیت دې په غالب شي بس چې بهیمیت غالب نشي اولائک دا کسان لهم دی لپاره نصیبون برخی سره مما دا غسنه کسبو چې دی کړی دی الله وی دی چې سکی دی له داغه بدله ورګړي کیږي نو او الله والا سری ول حساب زر غسون کې دی حساب دی اخرت کې به بیا حساب کتاب کوي واذکر الله فی ایام معدودات دا مسله درمی جمار شیطانان ایستل په دې دوه ورځو کې دا وی اوله البته دې کې یو مسله وا دوه ورځې وولو کو درې یعنی 11 12 ک 13 مسره ده د کی جاهلیت کې افراد تفریط چا به درې مې ته نه پاتې کېږي ګناه ده او چا وې نه درې مې ته پاتې نه شنو حجی نیمګړې ده الله وی اختیار ده تیر کې اختیار دا دوه لازمی دي یعنی 11 12 او 13 تاریخ ته سوق پاتې کې پاتې شي کني نه دي بزا اختیاري شي واذکر الله یاد وی الله فی ایام معدودات پاغر وزو د شمیر کې 11 12 13 فمن تعجل چا چې تلوارو کو فی یومین په دوه ورځو کې درې مې ته ایثار نش 11 بار کې شیطان وی شولاړ فلا اسم علی نشته له ګنا پد خو من تاخره سوق چې روست پات شو درې مې روزه تا نو فلا اسم نشته له ګنا علیه پد باندې ګنا پینشت اختیاري عمل له مستحب ده ها دا دا دا چې په دې نورو دوه ورځو کې دا زوال نه بعد جمرات ولي او په دې 13 کې چې جون کې د پاتې شو دونو قرباني ورکړه نو حکم دا شو چې بسې د طلوع نه بعد مستې شي قبل زوالم بس ودی لی وزیری بل کار د مخ دی ونیسی لمن اتقا لمن اتقا یا د مخ کې ټول احکام یادای دا تمام احکام هغه چا د پر دی اتقا چې د الله نه یریږي نو په دې د عملو کې یا دلته دا دور وځي شیطانان اشتل یا درې مې ته پاتې کېدل ویلی من اتقا دا خو هغه چا د پر دی اتقا چې د الله نه یریږي تقوا پکې شته، توحید پکې شته، نو د مکې مشرکانو تاسو کې شرک پروت دی او په مستحباتو جګړې کوی، ها مستحب باندې جګړه کوي او پکې پروت څه دی شرک، نه ول خو ځان نه شرک لرې کوي نو بیا د مستحباتو خبرې کوی، د یو کنه باز باز سړی به حرامو کې پروتي حرام به کوي او د مکروهاتو تپوس به کوي. حرام بکئ سود بکئ رشوت بکئ پردې مال او ير جی دا لره چانه موري دي لره مکروه دی لره مکروه لره پیژنې ها کنه تاسو دیواله نه پیژن ها نو لره مکروه لکه دې ته چا مکروه ویلې خاصه خبره اوس د مکروه ته پوس کوي او دا نه وای چې الکه حرام نه نه دا د مشرکینو کا شرک کوي تقوا په کې نشته توحید او جګړه پس ده تیر ته ایثار شو کنه ایثار نش د مستحبات دی مارحال نو بازي خلک دا زموږ دلته یو مولوی صاحب څوک زاړه مرګري نجیب الله مولوی صاحب نو څوک چاته یاد څوک شته زړو کی هغه تاریخ شته هغه مشته ناغه خاندل هغه وی وی یو مدرسه کې ومه مدرسم اما خبرې نه بیا غیبت نه ښه چې سړی نوم ویلی نو بیا غیبت جوړي عبرت د پاره به بغیر نوم خبره کی یو مدرسه کې هم مدرس هم وي هغه محتمم صاحب وي داسې مشهور کنه په دې باندې چې بس سر اذانو کوړته وړه یو ورځ موږ دفتر کې ناشتو نو محتمم صاحب راغی مشر سړیو او دغه شي کې مشهور مو ناغه وای چې راغې نه الکه مولیانو یو تاسو نه کوم مدرسین ناس مې چې ست تاسو بکې وای چې پلار را روانو مس دلته دفتر ته کنه بار پدې روډ نو دا ګومنز مې مونته دا جیب نیمه خلک چې په ګیره وغیرہ ګوم نو دا تاسو نه کوم چې دا مال جایزي کړي موږ یو بل تو کتل هم خاندل ته د ګومن زی تپوس کې او د مدرسې طالب باندې ټول کوړته یوړو نو دا شي کنه نو دین دا شي کوي د مکروه د مستحب تپوس کې اهتمام وکي او د حرامو تپوس نشته نو دیم یو مستحب خبره وای یعنی که څوک پاتې شو پاتې شو پاتې نو شو پاتې نو شو تیر تاریخ تاو شرک کوي دا غي تپوس نه کوي نو د دې تپوس کوي په دې جګړې کې الله ویلی من اتقا دا خبره خو هغه چاله پکاري سره خای چې کې تقوا ده نو زبیا د مستحبات او د اولو د غیر اولا خبرې شروع کی واتقوا الله د الله نو یریږي والم په شي چې انکم تاسو به الیه د الله ته تحشرون را جمع کول شي یعنی پورته کول شي نه جمع کول شي الله بل ته حساب ومن الناس ما يعجبك قولو في الحیات الدنيا د مخکې دوا اقسام وي د خلکو یو شقی دویم سعید خو ادنا ادنا اوس دی ځای نه د شقی او د سعید اعلی قسمونه بیانای اعلی قسم ومن الناس ما یوجبک قولو فی الحیات الدنیا دا شقی اعلی دی غټ بدبخت اخو ورکوټه بدبخت او صرف دنیا طلبگار دی او دا غټ بدبخت دی نو ګوره بدبختیه نو دا به غټ بدبخت شي او لاندې ومن الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله دا څه سعید اعلی داغه اوچت نیک بخت ومن الناس او باز د خلکو نه منغه دي یو چې وکا چې تعجب کې چې تعالی را قوله دا خبره فل حیات دنیا په بار د ژوند دنیا کې د دنیا باره کې چې خبره کوي کنه اوهو دنیا باندې ته ډېر لوی ماهر دی چه دی نو دی دی بس سیاست دان او سیاست مدار او پوی توی جوړی دار خبره چې کئی د دنیا باره کې نو تعالی تعجب کېچ یو چې بک قولو تعجب کې چې تعالی رد وینا فل حیات دنیا په بار د ژوند دنیا کې په دنیا ډېر ماهر او پوی دی او ډیر معتبر سړی ګڼل کیږي ډیر پوی دی لکه ډیر سیاست ډیر خيار ډیر قابل ويشهد الله او گواه کوي الله الله ما پاغه سبانی فی قلبی چې د پزړه کی یعنی قسمونه مخری قسم دې زما زړه ډیر صفا ده او قسم دې زړه ډیر خسړې د پاکستان سیاسی لیډری کنه او علامه فی قلبی چې زړه مې ډیر صفا ده زه خو مخلص یم خو الله وی پام کوي وهو علد الخصام حالانکه دا غټ جګړالو ده په دین کې په دین کې غټ جګړالو د دین باره کې جګړالو ده او دنیا باره کې داسې خبرې کوي ته وي چې د خدای ده چې پاکستان د حکومت ولا سړی ورګي دون او خيار ده خو بل طرف ته علد الخصام د دین غټ دشمن ده دین سره نه لګي د دین دشمنی وي او هغه الد الخصام نه خیسره وسه تخی وی ګوره کنه وایذا تولا دو معنی دی وایذا تولا کله چې لاړ شي ستاده خوانه تا سر خدا خبرې وکي سیاسی خبرې دوکه کی خلک خو اذا تولا کله چې لاړ شي ستا د خوانه نو سعا فی فی الارض کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها د دې لپاره چې فساد روانیو کې په دې ځمکه کې ویهلک الحرث والنس هلاک کی تبا کی الحرث فصل د مؤمنانو مسلمانانو والنسل او نسل د مسلمانانو مؤمنانو مطلب دا چې ظاهر کې با قسمونه خوري زه ډېر مخلص يم خیر خوایم د قوم او د ملک او د ملت خو لیکن کله چې سا خوانه لاړ شي کار بیا سره بیا ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فساد کار دی او د خلکو مال جان تبا کول کار دا د کار سیاسی لیډری دا کار کوي نو دا قسم خلق دا بدبخت خلق دی اعلی خو الله والله لا يحب الفساد نه خوخی دا سه فساد دا فسادی سړی نه خوخی دا فساد بل نه خیدا دا و اذا قيل له کله چې د تویل شي فساد کوي کنه او مال جان د خلکو تباکی خوري غصب کوي او ای کوم به پښتو غیرت کې راشي نه زه خو به کوم نه منې کېږم الله ویزه چې دې کوي په ګناه باندې غیرت کوي کلک په ولاړ دی په ګناه ودرېږي په غلطه ودرېږي فحزو جهنم پس کافی دی دلره جهنم دلره جهنم کافی دی څه مطلب د په غلط کار په غیرت کې راضی او کلکیږي په الله وی زبې د جهنم پور سوړ کم فحزو جهنم شیخ القران رحم الله کله کله به داسې هغه ذوقي معنی کولې کنه نو داغه معنی د فاز وو جهنم کافی دی دی سور لره جهنم سور لره سور ول سور خنزیر سور د پښتنو متل چې دا کارونه کوي خو سور دی کنه دی سور لره دا جهنم کافی دی ولا بیس المحاد او ډیر بد زیاده دا جهنم المحاد زیاده آرام المحاد بچونا فراش دا رنګ چې دی نو بچوړاو د آرام ځای ډیر بد د آرام ځای دی ډیر بد د اوسېدو ځای دی دا جهنم دی جهنم ته بده لاړ شي داغه شقی اعلی بدبخت او تولا دویمه معنا تولا دا راضی معنا کوي امام راضی ای وایزا تولا ای اذا سار والین اوس سیاسی لیډر شو خو پوخ چی دا معنی وکی و اذا تولا اے اذا سار والیا کله چی دی والی او مشر شي مشر شي مشری ملو شي اول پاکستان سیاسی کنه دا چې الیکشن ورځي بزغور ډیر مخلص مو قسم نه زبدا سه کوم زغور ډیر صفایم او زه د قوم د خدمت په جذبه راوتم خو اذا تولا کله چی وزیری مشیری میلو شی نو سعی فی الارض بیا کوشش کوي زمکه کې لیفسد فیها چې فساد وکړي په زمکه کې به فساد کار فه فساد څه شی دی شرک بدعت فحاشی دی کوي دا بیا خورای کړه بیا د شرک ټیکدار شي د بدعاتو ټيکه دار شي او دی د فحاشۍ او ريانې پيلاوي دا کوي زموږ دا حکمرانان دقسې کوي بیا ته غار سيري بیا فسادي شرک به کوي کو نور څه شرک نه خو چې پاس شي کنه نو بس د داتا صاحب دربار ته خو بخامځي هلته خو سجده لګي لګي ليفسد فيها بدعات د شریعت او د سنت کارونه بنه کوي خو چې چرته ملک غټ غټ بدعتي داغه سرپرستی بک په بدعاتو بولاړي او فحاشي نو مزه کار د ملک نو چرته د فحاشي خبري به خوري د فحاشي کارونه بکي چرته ملک نه اوریانی فحاشي ختمه نکړه ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل حرث فصل پټی ته وای نسل د مسلمانانو اولاد او نسل دی ناغه دغه کوي کنه وګوره یو طرف ته د ملک خزانه لوټاو کی د هر شو کنه د ملک خزانه لوټاو نسل د مسلمان او د ملک د قوم اولاد د تبای په لار ورچی په دې فحاشه په تبعه واچ چرته دا سه نظام تعلیمي ولا جوړ نه کچې دا قوم په صحیح لار روان کی نو په فحاشه په غلط نظام تعلیمي نسل تباہ او برباد والله والله لا يحب الفساد او چې وته ویل شي لکه دا مکوا نو بیا ته مشرب جوړي خزت العزت ویل یوسم خبيکم بیا کوي کن حکم ابا وې زه مضبوطم دغه ته به اشاره کوله کنه په ورده ته دا مضبوطه ده دی نو فحسبو جهنم الله وی دی سور لره دا جهنم کافی دی چې دی په بی دینه کلکیږي غیرت کوي ولبئس المهاد ډیر بد زید او سیدو دی دا جهنم ومن الناس دا سعید اعلی یعنی هغه اعلی قسم نیک بخت او سګورا یو خاغو دین دنیا دواړه کوي بل دا دی ها دا سګورا د بارا کې بیا مفسرین وایي چې وګوره بعضی خلک دا سیدی وایي امت کې داسي مسلمانانو کې هم داسي دي چې یو جیبک قولو په لحیات دنیا په ظاهر به صحیح بس خلکو نظارې کا قربانېګا خو بل طرف ته والد الخصام فساد کوي یهلک هر سو نسل نو مفسرینو دلته بیا روایت او اقوال را نقل کړي دلته دا سعید مقبری ان محمد بن کعب کرزی نه نقل کوي کعب کرزی اوس پیژنې کنه سوګو علوم القرآن کې وی کعب کرزی قریظه هغه تابعی دی چې بنو قریظه کې ماشوم هغه قتل نه بچو به ایمان راوړی دی بیا مفسر دی دا تابعی مفسر دی او وی وی انی لاجدو صفت ناس من هذه الامه فی کتاب الله المنزل وای زه د الله په کتاب کې د دې امت د بعضو خلکو سره صفات مومم سره صفات پکې دي ا دې قران کې شته وي اغه بیا پاغه باندې تفصیل کوي نو وای وای دا سه خلق دي چې السنتهم احل من العسل ژبه د شاتو نه خوږی دي خبرې چې کوي ژبه د شاتو نه خوږه پښتانه وتل کوي خلک په دې ژبه سټي ژبه د شاتو نه خوږه ده هو قلوبهم امر من الصبر صبر او زړونه وای د صبر صبر پیژنه حدیث کې براغلی چرته مولیانو پکشته کنه صبر ها صبر څه ته وای مصبر مصبر پیژنه مصبر څه پیژنې نو مصبر داسې هغه غونتی تاریخ داسې یو شی دی ډکه مکه هغه د دې ماشومان لا کله زنانا ورکې سد علاج په تور خو ډیر تاریخي تاریخ دیو جنا دا شاتو کې روایت کې دا راځي هغه نبی عليه السلام سره بد اخلاق و غیره خولی دي چې دا د سړی نور نیکه تبا کوي لکه څنګه چې مصبر شاتو کې واچول شي نو شاته خراب کړ تراخه کړ نو دلته کعب کورزیم وای چې داسې خلق د امت کې شتا او قران کې ماته معلوم دي لکه دا زه وایي ظاهر یې خلکو ته د ګډ څرمن په ځان راچولې ده، تصوف او نرمي ده ورکې، خو وقلوبهم قلوب الذئاب، دننه زړونه یې زړونه د شرمښانو دي، شرمښ دی دننه زړه کې او بهر په ځان یې د نرمۍ څرمن راچولي. ابن کثیر دا قول د کعب کرزي نقل کړی دی دې ځای کې ومن الناس دوس سعید اعلی ومن الناس بعضی د خلکو نه منغه دي یشری نفسه چې قربانی کوي خرسي قربانی کوي خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا منتیا د الله د الله د رضا د طلب د پاره ځان قربانی کوي هو الله الله رؤف بالعباد، مشفق مهربان دی په خپلو بندګانو. وایی دا ایات نازل شوی وو د صهیب رومی باره کی صحابی دی کنه صهیب رومی هجرت په موقع باندی هجرت کاو نو مکی والا خو خلق نه پریخول نو دا روان وم د چرته لار کې مکی والا ګیرک چې ته بنځې مدینه ته دی باندې پر خپل نو دا صہیب رومي او غي امنا سامنا شو نو دا وته یو څو خبره وکړه دا ورته دا ترکشی نه غشی دی پکې تاسو ما خپې جنې زه ډېر خرامیم غشو کې خن نشانه بازم ناول خو دې غشو باندې ما مقابله کو مخله نشرات ګیرولې منش او کدا غشي ختم شونه دا تورې نه به په دې جنگيګم لکه اسانه نه چې تاسو ما ایثار کی خو یو خبر ارته کوم دا سه وکه ما باندې سکوي که سمال متام پکاري مکه کې چې کمزه پراتی دي د تخیم زماغه مال ارس تاسو شو خو ما پرې د چې مدینه ته لاړ شي نو بس هغه ته پدې واپس اته پلان کې پلان کې پلان کې پلان کې سر می مال وغیرہ د استاش د ته روان شي نو چې ورسید مدینه ته نو نبی علی السلام د ته بیا ویلو نبی علی السلام د ته رب حل بیع ابا یحیی ابا یحیی ابو یحیی د کنیه وا ربح البيع ابا یحیی د ابو یحیی هغه سودا سشوا ډیره د غټه شوا غټه وکړه یشی نفس او ابتغاء مرضات الله ځانه سکه خرج ک کنا پیسې دولت ورکه خو چې ز ځان ورسوم مدینه نو دا اعلی خلق دی کما لو هغه اعلی بدبخت سو په خله یو د خو زړه دنه سخا دی او د انسانیت دشمن دی د مسلمان دشمن خو بل طرف تعالی دا دی چې خپل ځان قرباني کوي خو الله رضا حاصلوي والله والله رؤوف بالعباد یا ای الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اصل خبره د جهاد شروع شو نو بیا جهاد تراله دې زنه ترغیبات تی ترغیبات ثلاثه جهاد جهاد ته بیا ترغیب اول ترغیب یا ایو الذین آمنو ایمان والا ادخلوا فی السلم کافا داخل شي په اسلام کې پورا پورا پورا پورا اسلام کې داخل شي سلم کله کړه ته وای د اسلام په دې کړه کې پورا پورا داخل شي پورا ناش نو د اسلام کړه کې چې سړی پورا داخليږي نو دا جهاد هم د اسلام د احکامونو یو حکم دی مطلب جهاد هم کوي نو دا ترغیب جهاد ته بدی طریقه شو او پورا اسلام ستوي ناغه بیا مونږ ویلو فاتحه بقره کې اول کې ویلو اول سی بار کې سو یو پینځه خبرې دي شپږ شپږ نظامونه دي بس دا پورا اسلام دی دا د اسلام مکمل نظام دی او عقاید تابعداري مه کوئ د طریقو د قدمونو د شیطان، انه بېشکه دا شیطان لکم تاسو د پاره عدو مبین دښمن دی ښکاره. شیطان مه منئ، نیمګړی دین نه پوره دین اسلام ومنئ، پوره داخل شئ او جهاد هم پکې یو حکم دی نو هغه هم وکړئ، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات دا اوس زجر دی که دا پوره دین اسلام باندې عمل نه کوئ یعنی مطلب دا چې جهاد نه کوئ، یا سه حکم منه سنه نو فین زللتم کچره او خوې ده د دې پوره دین نه من بعد ما من بعد من بعد ما پس دا نجات کوم البیناتو چراغلی تاسو تواضح دلائل نو فعلمو بیا پوه شئ چې ان الله بشک الله عزیز حکیم زور ور او با حکمت ذات ته زور ور ده نو سزا بدل درکې پوره ومنه هل ينظرون په دې باندې سخوي وی دنیاوی ښه پوره دین نه منی جهاد نه منی نه کوی نو څه مراده ده څه خیال دی چی دنیا کی درباندی الله عذاب راولی هله به بیا پوره دین ومنی نو بیا خو هغه وخت د توبی او د منلو دی نه نو هل ینظرون دا خلک انتظار نه کوي د پوره دین منلو کې یا ایمان راوړلو کې الا مگر ان د دې خبرې په انتظار دي یاتیهم الله چراشی دوی ته الله فی ظلل من الغمام پاغه سوري صاحبان د وریس کې الله وت وریس کې راشي دا کنایه د عذاب نه دا سره ایات یوم الله او ایات یا هم عذاب الله دا الله عذاب وترش دی په دې انتظار دي چې دا الله عذاب راشي فی ذلل من الغمام پا سوری د اوریس کې په سوری د اوریس کې نه الله وی سم خیال له پوره دین نه منه اسلام کې نه داخلهږي توحید نه منه په دې انتظاری چې د الله د وریځې په شکل عذاب راشي یا والملائکه فرشتي د عذاب راشي وقضي الامر او فیصله شي د الله عذاب امر د الله عذاب فیصله وشي الا به منه بیا خو نه منې لیکي ویل الله یو خاص الله د ترجو الامور واپس کېدل د ټولو کارونو د قیامت کې د حساب کتاب نو زکه دلته نه اخرت کې به سره حساب کینو سل بنی اسرائیل کما تینا من آیت بینه دا په اوس نمونه پیش کړي نه منه نو دنیا کې عذاب راشي وی څنګه لکه بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندې دنیا کې عذاب راوسته وکړ نو دا نمونه شو د تخفیف دنیاوی او سره مغه ترغیب شروع د جهاد سل بنی اسرائیل تپوسو کده بنی اسرائیلونه بنی اسرائیل نوی تپوس وکړه چې کم آتینا من آیت بینه سونه ورکړي مونږ دوی ته نخې دلائل واضح واضح د بنی اسرائیل نو تپوس کم بنی اسرائیل یادای نو بازار دور غا یادای کنه د نبی علی السلام د دور بنی اسرائیل تپوس کا ایت معلومات یا مراد ته سل تپوس کولو نه تاریخ قتل دی دا مطلب دی شیخ کابل ګرام رحم الله به دا مانو که سل بنی اسرائیل من بنی اسرائیل تاریخ وګوره دا مطلب شي تاریخ یو ګوره کړه کما تناهم سمر ورکړو مونږ دي ته من آیت بینه دا دلائل واضحونه ښکار معجزه ورکړي دلائل ورکړو د جهاد په رواوالي ورکړي نو دوی څه وکړه اصل دا سره کم آتیناو من آیت بینه نو فبدلو فبدلو آیات بیناتو معجزه وی دارنګ احکام د جهاد خودی سوکړه فبدلو دا الله حکمونه بدل کړل یا دا معنی فبدلو نعمت الله آیات بینات د نعمتونو په شکل کې وډیر ورکړی مونږ ورته من آیات بینا دا دلایل خکاراونه خکارا دلایل نعمتونو نو فبدلو نعمت الله دی دا الله دا نعمت بدل ک نو قانون دا دی چې ومن یبدل نعمت الله سوک چې بدل کی دا الله نعمت من بعد ما پس هغه نه جات هو چې راغلی دتا نو فین الله بشک الله شدید العقاب سخور کون کې د عذاب ده آیات بینات مو یا معجزې دي یا آیات بیان ته مراد دلایل د جهادو ځکه د جهاد خبره شروع ده دي سوکړه یو بدل نعمت الله دا الله غ نعمت بدل کما نه د جهاد حکم اونه منه جهاد اونه ک موسی علی السلام ته اذهب انت وربک فقاتلا او جهاد ته نعمت وی ولی جهاد نعمت ته کنه دا سپاره چې ختميږي وبوي چې که جهاد نه وي نو دنیا کې ډېر لوی دنګا فسادو دا خو د انسانيت د امن د پاره د انسانيت د ظلم جبر نه خلاص نو دی دا الله دا نعمت بدل ک جهاد اونک نو فین الله شدید العقاب الله ولا سخت عذابونه ورکړل نو دا نمونه شو زوین للذین کفروا الحیات الدنیا ويسخرون من الذین آمنوا دا علتم دما قبل له د ما قبل علت دا ولې د الله نعمت بدل ک جهاد یو نک وی زوی نه کنه دنیا وته خسته شوی دنیا باندې زړه لګولم نو بیا جهاد چرته کوي او دا تزهید من دنیا هم شو د دنیا به رغبتی په دې جهاد کې رکاوټ دین پورا منلو کې رکاوټ څه شه دی دا وی د دنیا مینه د چزړه تنه نوځي نو بیا نه جهاد کوي او نه بیا پورا دین مني دنیا پرش زوین للذین خیسته کړی شوی دی کسانو د پاره کفرو چې کافر دي الحیات الدنیا ژوند د دنیا او ته خیسته دی مزین دی دنیا کول منی نه دی خدا دنیا چې زړه کې مزین شي یعنی دنیا غالب شي نو دا نقصان دی نور دنیا منه نه وا خدا مزین کېدلی خنې دی بیا صرف د توجه هغه ته ويسخرون دوی خنداګانې مسخري کوي من الذين امنوا مؤمنانو پوره مومنانو پورې خندا کوي وګوره سو سره نشتا غریب دي مسخره خو لیکن دی خنن مسخره کوي خو والذین اتقوا والذین اتقوا داواوی حالیه والا والذین اتقوا حال دا ده چې هغه کسان اتقوا چې تقوا اختیار کړي دا شرک پرې خره دا الله پورا دین منل جهاد منل فوقهم د دوی د برابرۍ په مرتبه کې یوم القیامه پرز قیامت دی به د دین و برای ولی دغه خلق به جهنم کې لاندی او جنت د دین بر دی لکه سورته اعراف کې راځي الته سورته اعراف کې د اعراف پالو جنتیانو جهنميانو مکالمه ده کنه نو جنتیان دي سړي بر دي او دوی دي لاندې دي او والله والا لا يرزق رزق ور کوي مې شا چاله غواړي بغیر حساب به حساب به حساب مطلب یعنی بے اندازه ډیر ولور کی دا امتحانی دا مطلب شه بے حساب منا ډیر ور کی خدا پاره د امتحان الله په امتحان کې ګوري سکی باغی جوړیږي او کنا د الله تابعدار د الله په حکم باندې په دین یا په غریب مسکین لګی نه لګی یا بغیر حساب بغیر د تنګینا ورکی خو تنګی تی لري تنګی پینی یا بغیر حساب بغیر د د ګمان نه کله کله دا وهم ګمان هم نه الله ولا ورکی او بغیر حساب بغیر حساب نه یا مراد وی جنت ته نو بس والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله ورکوي چاله چې وغواړي بې حسابه جنت دوی که دنیا کې غریب غربا دي یا ورسره نشته نو الله وی جنت به وله ورکم کنه هغه بغیر حساب دی کان الناس امه واحده دام ترغیب د جهاد ته او علت د مشروعیت ته جهاد حکمت د جهاد جهاد ولی مشروع شوه دی جایز شوه نو ترغیب جهاد تم دی او علت د مشروعیت او حکمت د مشروعیت د جهاد هم دی وی اصل وجه داوا چې کان الناس او خلق امه واحده ډل یو په توحید ټول موحدین توحید او کفر شرک نو دغه د آدم علی السلام نواله د نوح علی شیس علی السلام دوره پورې پدې کې شرک نو کفر نو بی دینی د الله بغاوت نو ټول مؤمنان موحدین خلق ها ګناه وا خو لیکن شرک نو بغاوت نو ګناونه زکه چې هغه قابیل حابیل هغه واقع راغلی دا نو ګناه بې خو لیکن شرک او کفر نشت ټول موحدین دیو جن تفسیر الهلمانی وای کان الناس امه واحده متفقین علی التوحید او مقرین لعبودیته متفقین علی التوحید ټول په توحید باندې متفق او مقرین لعبود لعبودیته او د الله د عبودیت معبودیت اقرار کوونکی ټول شرک نو کفر نو خدل توسو سره د سوره یونس 19 آیات په تایید سره یو لفظ لګوا نو الا برستو دا ترجمه صحیح کان الناس امه واحده نو فختلفو ټول یو ډلاوه توحید باندې وو خو رستو بیا فختلفو اختلاف یو کا رستو اختلاف ش. شرک شوروش سوره یونس 19 آیات کې راځي وګورئ سوره یونس 19 آیات الته وسره دا قید شتنو او سر لګول غواړي سوره یونس 19 آیات سپارا یو لسمه التوي یو لسمه سپاره سوره یونس آیت نمبر 19 وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ورموه تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن یو ځای د بل ځای تفسیر کوي بس وضاحت وش دلته وضاحت وشوه وما كان الناس الا امه واحده نو خلق مگر ډله ټول یو په توحید وا خو زمانه تیرې دو سره سره فختلفو پکې بیا رسته اختلاف راغی اوس اختلاف چې راغې نو د دفع اختلاف او اختلاف ختمولو د پاره فباس الله النبیین مبشرین و منذرین الله د انبیو سلسله شروع اختلاف ختمولو د پاره چې خلک د شرک کفر نه توحید تراولي نو د توحید دعوت دغه وخت شروع شو د نوح علی السلام فباس الله چې اختلاف راغې څه مشرکان څه مؤمنان موحدین پاتې شو څه مسلمانان څه کافر نو فبعث الله النبیین پس رالېږل به الله پیغمبران مبشرین زیری ورکوونکي ومنذرین او یروونکي انبیا الله رالېږل وانزل معهم الکتاب او رالېږه به دې انبیو سره کتابم کتاب جنس ته کنه منه کتابونه رالېږل به دې انبیو علی السلام سره کتابونم بالحق بالحق په حقه یا بالحق د پاره د بیان د حق یا بالحق د پاره د بیان د جهاد یا بالحق د پاره د قانون کولو چې دا د ژوند قانون کړی شي وګور خپل ویل یحکما بین الناس قانون کولو لپاره چې دا به قانوني نظام وي دې د پاره لیحکم بین الناس دې د پاره چې فیصلو کې د خلکو منځ کې فیما پاغه سکه اختلافو پی چې د خلکو ورکه اختلاف ده حق نه خلکو اختلاف کړي ده انبیو کتابونه دې لرالېږي چې د خلکو منځ کې دا اختلافي مسله حل کی او خلک د الله توحید ته راوبلي، شرک او کفر پرېږدي. خو دلته یوه خبره، وانزل معهم الکتاب، انبیاوو سره به یې کتابونه رالېږل، نو ټولو انبیاوو سره خو نه دي که نه؟ نو دا ټکی ووایه، انزل معهم الکتاب، رالېږه یعنې ورکاو به یې دې پیغمبرانو ته کتابونه، بالواسطه یا بلاواسطه، بالواسطه یا بلا. چاله برای راس ورک او که چاله نو ورکړي نو دا مخکینی پیغمبر ورته پاتې دی خو پیغمبر چره هم دنیا کې بغیر آسمانی تعلیماتو کتاب نشتا خامخا وسره بر تعلیمات دی کتاب دی قانون وسره دی و مختلف فيه سوال پیدا شو د اختلاف ولې وک د اختلاف ولې وش یو مختلف فيه اختلاف نو کړي په دې حق کې توحید کې الا الذين مگر ا کسانو کړه او تو هو چې ورکړې شی او ته دا کتاب علم من بعد ما پس هغه نجات هم البیناتو چې راغلی دوی ته واضح دلایل خپ وی شوی اهل علم بینات راغلی واضح دلایل او دا مخ کې او تو من بعد ما جاتو البینات او تو هو کتاب شو نا دلایل نقلیه شو او من بعد ما جاتو البینات واضح دلایل عقلی دلایل شو مطلب دا الله په توحید عقلا نقلا پوی شویو خو بیا هم پکې اختلاف وکړه ولی وی بغیا مفعول له دې کنه د اختلافه د پاره بغیا د وجه دا اخ زدنا بینهم په خپل منځ کې حق پرستو سره حق پرست سره اختلاف بس چې دی وی نه منم پښتانی کنه وی بس دا می عزیز سربوله چې دی وی نه منم او په دغه په خله چې جنت ته زموم نظم دی زد کې راشي نو یې خپ ویو خو زد کې رالل نو اختلاف یو د الله توحید کې اختلاف وکړو نو فهد الله الذين امنو کشمکش او جګړه جوړ شو سمنون کې او سنمنون کې نو دقه سبب د شو د قتال او جهاد ځکه چې دا اختلاف راشي نو خبر و چرته رسی جنگ د برسی نو ځکه شریعت الله پاک جهاد روا که زبر شي په دعوت نه مني او مقابله کوي او د زد نه کوي نو بیا وسره تور راواله جهاد وسره وکړي دلته شیخ القران غلام الله خان رحم الله جواهر القران کې لیکلي دي وګوره دې نه یو درې خبرې معلوم شوې اختلاف کن لوګو نه کیا نن هم داسی که خه پوی خو د حق خبره مقابله کوي زد کې راغلی سره د پوی کوي نو اختلاف د دې وجه نه جوړ شو فهد الله الذين امنو د کشمکش کې خلک بیا پریشان شي د چومنو چا پسې لاړ شو وای کنه خاص کر عوام مړام مولوی صاحب دی او تم مولوی صاحب اغم راته دین بیانې تم دین بیانې او علم لې دریاب دې زه دغه بم پکی وی او هغه قرآن مخه ته خره او تا مې خره ام وی الله رسول وی او تم الله رسول نو دغه وخت کې لوی کشمکشي نو د حق باطل امتیاز ګران شي نو دا بیا د الله په توفیق کیږي الله وی په دې کشمکش کې چې چا کې طلب وکنه مؤمنان چې طلبګارو امي په دې حق لک سره د اختلاف چا کې زی طلبي او د حق طلبګاری نو سره دنیا ټوله خلافي خدای په حق ولاړ وینم دا دا د خلکو اختلاف پروانه ساتي حق پرستی الله وت حق نصیب فحد الله نو بس توفیق ورکا الله کلک کړه الله کلک کړه الله کسانه ونو چې ایمان راوړیو طلبګارو لما په هغه مسله کلک کړه اختلافو پی چې د خلکو پکې اختلافو توحید کې خلکو اختلاف کو اسلام کې او د الله پاغه اختلافي باندې کلک وی من الحق دا کوم مسله لما د ما بیان ده کنه کلک کړه لما هغه مسله مسله سوا من الحق حق وکنه باذنه په خپل حکم سره په خپل توفیق سره الله توفیق ورک او الله والا يهدي توفیق ورک ای مېشا چا والله والا يهدي توفیق ورک ای مېشا چالر چواړي لا صراط مستقیم دلار نه صراط مستقیم توفیق الله چاته وړي وړي اما حسبتم ان تدخل الجنه دا دریم ترغیب دی مو درې ترغیبات دی جهاد یو ادخلوا فی سلم کافه دویم کان الناس امه واحده نو دریم ام حسبتم جهاد به وی کوي څه خیال لې چې بس ایمان راوړو مسلمان شوم او جنت ته بزم نه جنت ته به لځې چې د ایمان نه بعد هغه حالات مشکلات امتحانات راشي او قرباني خو ورکې کنه جنت داسې احسان خو نه دی چې په اسانه به ملاويږي امتحان غواړي ښا اما حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخل الجنه چې داخل بشه جنت ته اولا بغیر س قربانه او بغیر س امتحان اولا به بس اولا به جنت ته زو ثانیا خزیزی او خدا دا چې مؤمن مسلمان دی او ګناه کړی دا نو ګناه سزا نه بعد یا به تعالی معاف کیه به سزا نه بعد جنت ته بهر حل راځي دا سیا دی اولا یادای اولا جنت تتل اسان ندی چې جهنم نه بالکل بچ نو اولا آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخل الجنه چې داخل بشه جنت ته ولن بغیر صدا امتحان او قربانای نه ولما یاتکم او حالان کې لانه دی راغلی تاسو ته مثل الذین حالات دا کسانو یا پشان د تکالیف دا کسانو خلو من قبلکم چې تیر شوی دي تاسو نه پخوا دا پخوانو غونته حالات لا پتا سو نه دی راغلی هغه سه قربانې نه دی ورکړي وای جنت ته زو دا اسانه خبره نه ده سره غلیو مخکینو باندې تکالیف هغه داوا مکی دورو بخاری کی روایت نبی علیہ السلام بیت الله کې ناست د بیت الله سوری ته ناست پدې کې خباب بن ارت راغه رضی الله تعالی عنہ دا خباب دی چې د الله د توحید د وجه د مکی سردارانو یا خپل مالک واقع چې کومو ابا په اور باندې ودکاو اور سکروټ کو زکه ده چې دینو د لوارو لواره کار به کو نو هر وخت لوار سر خو بټه ګرمې نو نو دا ابو جهل بې ایمان دی براغه ادا دغه مالک سره به باغ دکان ناس او د خو مؤمنو ایمان راوړیو نو ته به تکلیف رساو نو دبو دیبو ته د شرک دعوت ورکاو د به انکار کو د توحید خبره کوله نو بس دغه سزا به ورکو کله اور سکروټ کو باندې واچ غټه به پکې کله به دا غبټه نه وی ګرم اوس پنه د ابو جهل بېمان او د د امارګ راو دا سه اوس پنه په بدن ولا راخکله سوځاو به دا حالات یو سخ عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورسته پوس کړو وته وی یا خباب مکه کې څنګه تکلیفونه ملو شي لګو آیا کنه وای کمیسی اوچت ک دملانا امیر المؤمنین دا وره سبه دا تویم نو په ملا کې دا سه غټ غټ غارونه جوړ شي وې دا سری وې داغه سر سکروټ کې وانګارو زبې په واچولم او زما داغه چربې وینې زوی نه باغه اور سکروټ کې مړې شوې او دا به زما دی بدن کې نه نوات دا سې کندې او غارونه پکې شي نو داسې حالات تی مکه کې چې د سردا سختی ده د راغ نبی علی السلام لا مکی دور کې او نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله الا تدولنا الا تنصر لنا ته ولی موږ د پاره د الله نه دعا نه کې د نصرت دعا نه کې نو نبی علیہ السلام یې ډړواله ودا سره پاس ته یا خباب تا ته بس تکلیف رسیدلی تکلیف وي ته تکلیف رسی مخکینی خلق شو فاما من کان قبلکم مخکینی چې زمونږ نه کنه نای کې کان احدهم فیوزع المنشار علی مفرق راسی فما یسدو عن سبیل الله مخکینو خو دونه تکلیفونو چې یو سړی به راوس مؤمن موحد ابه پودرو یا به ترنامه پورې خاور کې چې دینو پټ بنک او بیا به په سر والا اره کېښوا او دی به یې په اره دوه ټوکړې که خو د الله د دین توحید نه به یې وانه ړولېش داسې تکالیف پې راغی نو ځکه قرآن وی ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبل مخکینی غونته حالات به راځي قربانی به ورکول غواړي داسې په آسانه چې صرف مسلمانی ایمان وروړو بس خبره ختمه قربانی غواړي دین قربانی غواړي مستهم الباسا تفصیلم کوي مستهم الباسا رسیدلی دوی ته الباسا تاوانونه مالی تکلیف تاوانونه تاوانونه پراغلی مال ته مطالبه شوی او په دین لګولیو لکه ابوبکر صدیق ټول مال عمر رضی الله نیم مال یا دادا مالونه تباشیو امتحانی کله کنه بس وزرا او بدنی تکلیفونه بیماری پر راغلی وی بدنی تکلیفونه راغلی وزلزلو او لړزولی شویو لړزولی شویو منه قسمه قسم تکلیفونه یادای په حق پرست او لړزولی شویو په دین کې پورا او لړزولی شو داسې حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله لفظی معنی خدا ده تر دې چې وی پیغمبر اوا کسانو چې ایمان راوړل ما هو پیغمبر سره متى نصر الله د الله امداد بکلی نو الا خبردار ان نصر الله قریب یقینا امداد د الله نږدې ده دلته یو سوال چې دا والذین آمنو عطف په مخ کې شي حتا یقول الرسول والذین آمنو رسولانم و مؤمنانم و د الله امداد بکلی دا داسې نو امیده خبره نه ده پیغمبر نه خدا بعید دی چې پیغمبر داسې نو امیده کله وي کله وي خو پیغمبر نه وي ځکه د دې امت حال وګورئ کنه د دې امت سوره احزاب وګورئ د دې امت حالات چي په سخت کې څه کوي سوره احزاب دویشتمه سی بارا آیت نمبر بایس دس نه شروع دا خبره د جنگ احزاب او خندق بایس نه 21 سپاره 21 سپاره سوره احزاب خبره د مخکې نه را روانه د جنگ خندق حالات داسې حالات برنا لاندې نه دا احزاب را روان په مدینه باندې حمله ورو سترګې د خلکو د دې منافقانو وې داسې کری بیره کګې شوی زړونه خلیل را رسیدلیو ګمانونه په الله بد بد کول دا منافقان یادای د مؤمن حال سو په دغه وخت کې او د منافق سو نو د منافق هغه مخ کې ویل دي د شلم 21 21 نه ګوره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کانوا یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا ولما را المؤمنون الاحزاب مؤمنانو چې کلا دا ډلې ولې دي مؤمنان سوق دي صحابه کرام کنه قالو دوی وګوره د مخ کې بیان د چا دی دا د منافقانو دی امنافقان چونو تظنون بالله الظنون وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر دا منافقان دي ولی ځکه مؤمنانو حالت دا ده چې ولما را المؤمنون الاحزاب مؤمنانو چولیدل قالو دی وی هاذا ما وعدنا الله ورسوله دا هغه دا چې وعده کړی موږ سره الله او د الله رسول وصدق الله ورسوله او الله او رسول غ خپل وعده پوره کړه چې جهاد او امتحان برازي رال وما زادهم الا ایمانا وتسلیما سخ وخت کې دغه ایمان او تابعداري نورم زیات شوا نو د دې امت د مؤمنانو حالت سره په تکلیف کې ایمان سکیږي زیاتیږي او هغه انبیا دی او دی د تکلیف په وخت کې متا نصر الله داسې نه امیده خبرې کوي نو دا یو سوال پیدا کېده نو یا خدا سره دا وایه حتی یقول امر الرسول تسلیتا پیغمبر دوی ته د تسلی خبرې کولې والذین آمنوا معه کم چې دي سره مؤمنانو ناغوي متا نصر الله امداد وکړي نو انبیو چې تسلی خبره کوله دا وا چې علینا نصر الله قریب الزر برایش نو انبیاء خبره جدا شو ای د تسلی کولې امت د نو امیده خبره کړې و یا چې کله به الله امدادي نو دومره ده چې د مخکینی امتونو د امت غره شو کنه ای د تکلیف په کې سوی ما وعدن الله ورسول صدقا الله ورسول وما زاد الا ایمانا وتسلیما خو لیکن پیغمبر دا خبره نه ده یا داسې کا او یا په دې آیت کې تفسیر غرائب القرآن اتقان والا وی چې دې کې تقدیم تاخیر وکا تقدیم تاخیر یعنی پدې کې لف نشر غیر مرتب دی لف نشر غیر مرتب او ای فيه نشر على غیر مرتب اللف ادا وی لوف نشر غیر مرتب پکې دی مخکوالی رستوالی پکې دی دا سه دی وګوره مستم الباسا وزرا وزلزلو حتا یقول الذین آمنوا معه متى نصر الله تر دې چې مؤمنان وې د الله امداد بکلی نو یقول الرسول پیغمبر ورته ویاله ان نصر الله قریب بس دا تقدیم تاخیر لف نشر غیر مرتب سره جوړ او یا پکې تقدیر وباسه حتی یقول الرسول تسلیتنا والذین آمنوا معه متى نصر الله یسالونک ماذا ينفقون د جهاد بیانو منس کې هغه ختم اوس دې زنه تدبیر منزل شروع کړي تدبیر منزل اوس راغی یسلونک ماذا ينفقون په دې منهج کې او په دې طرز دا حضرت الوانی کې تدبیر منزل بوزه دی زینش ځکه د جهاد بیان کې مې درې مبادیو تعذیب الاخلاق سیاست مدنی مخ کې تیر شو او تدبیر منزل اوس دی زینا د تدبیر منزل دلتا اتلس احکام بیانې دا اولنې حکم او قانون د تدبیری منزل اسره چې یو پدې کې تعین د اهل منزل دی تعین د اهل منزل ستا په کور کې معاشره کې واسطه چا سره راځي حقدار او پیجنا سوق دي پتا د چا حق دی یا پتا باندې د چا حق دی حقوق او فرایض سړي یو او دویم دا وسره خی کله دي مشایخ دا تعبیر کوي تعین د اهل منزل چې د کور مشر د خپل وس مطابق په ما تحت باندې خرچه کوي مال لګي وګوره یسلونک ماذا ينفقون نو قل ما انفقتم من خیر نو فللوالدین والاقربین دا دي کنه دا د کور خلق دی نو ته د کور والو باندې خرچه وک الا بکور سميږي زکه د یو سړی وس دی او په کور والا باندې خرچه نه کوي کور نه جوړيږي روانيږي یو خدا خرچا انفاق فی سبیل الله ثواب دی یعنی اجر دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای افضل الدینار دینارا ينفق علی اهله بهتر روپے او پیسہ هغه دا چې هغه په اهل عیال باندې خرج کړي شي نو دا خرج کول یو خو صاحب فریضه ذمہ داری پوره شوه او بل طرف ته الله په دې تعالی صدر کوي اجر او ثواب در کوي حلاله دی وګټله او دا حلاله په جایز دایره کې دنه حد کې دنه په خوراک سکاک ځان په خزا بچو لګول دام ثواب دی خو نیت پکې دغه وکا په کم نیت چې دا د شریعت طرف نه زمازه بدایری ده د الله رسول له طرف نه دا ذمہ داری ده نو یو خو ثواب شو او دویم دا ده چې د کور مشر به منفقي زکه که خرچه نه کوي نو کور وانیږي ولی ادا ده وسته د وس مطابق یا دی د وس نه زیات نه بیا اسراف شي وس مطابق چې خرج کې نو کور به جوړي کنه خرج کې وسشتا نو بیا به مسلې دا جوړي خزه به خپي د خزي بار وخت جنگي ابو عراق او دی وینا نو د خزي خاون جنگ شي دا رنګ بچي وي راکه ضرورت مې دی وي نه کنجوس ته نه ور کوي وسشتا او به جامې پکاري کپڑے وې پکاري خوراک سکاګ وې پکاري نور ضرورت وي او ته کنجوس ا خزا بچي به بیماری اب دارو دلمل غواړي ستا واشتو نه کې نو په دې کنجوسه بخل سره کور وانیږي نو به د خزه دشمنی نو به د بچی دشمنی نو به خدای اخلاص هم کته دغه وای کنه خلاص هم کته نو بیا دا داغه د ځان د خلاصولو کوشش کوي نو چې دین نه ني خبر نو بس هغه بیا سوکي الوی پلاری وی شمړې ک ځکه چې لار نه مخ نه لري شي چې بیا دغه مسلې ني دارن خزه سکی ابم بیا صدا سکی یا به بچی نقصان سی هغه بچی به سواله بل تلاس نسی نو دا به معاشره خراب کی دی وجنه د کور مشر د کور د سمولو د پاره اوله خبره ده چې دی به منفق او جوادي سخی وي د وس مطابق با په ما تحت باندې مال لګي نو دغه یو مسله وده ويسالونک تپوس کوي استانه ماذا ينفقون چې دوی څه خرج کی څه خرج کو قل ورته وایا مړه دا تبوسونه مکوه چې څه خرج کو سونه خرج کو داو پیجن چې په چه خرج کو دا خلق پیجندل غواړي اول هغه مستحقین خو پیجن کنه قل ورته پیغمبره ما انفقتم ځکه شریعت مقدار نه دی خولې کنه عام انفاق کې مقدار نه دا خو نه وی چې الکه تبا خامخا د میاشت کور کې 50000 لګي لاک بلګي نه ولګاوه آی کې په هغه ستا وس خبره ده نو دا سوال چې سمره ولګو دا خاصه سوال نه ده ځکه دا ضرورت نه لري چې سمره هغه ستا چې سونه ضرورت ده کور او سونه ستا وس ده اهم سوال لو چې چا باندې ولګو نو قل ما انفقتم اچې ته سم خرج کې لګ ډېر نو من خیر سمال نو فلل والدین مور او پلار لې ورکا هغه ستاسو دي اهل منزل دي حقدار دي فلل والدین په مور پلار خرج کې ول قربین خپل خپلوانو خپل خپلوان سری خزه بچي و غیره ماته ولیتاما دا خو د کور شو خو معاشره ته هم نظر کې کنه نو په کور کې یا معاشره کې ولیتاما یتیم دي د معاش دوړ کې شاته پاتې شوی دی والمساک ول ولیتاما یتیمانانو باندې خرج کوي والمساکین او مسکینانو لې ورکه وابن السبیل او مسافر ولا وابن السبیل د الله په لار کې مسافر یا وابن السبیل د الله په دین کې لګیا دی او د غټه وټه س وخت نه ملاویږي نو بدی خرج کړي مجاهد دی طالب العلم دی حج لته حجی دی وسینه کیږي دای دی دعوت پلار کې لګیا دی وما تفعلوا هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر سمال نو فین الله بشک الله بی علیم په دې باندې پوی دی پوی دی منس باطنه مکو ریه مکو الله به دلا بدل به ادر کی نو یو حکم د تدبیر منزل تعین د اهل منزل یعنی مصارف په جنا او دویم یا داسی وایا چې د کور مشر به منفق او جواد دویم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم دویم حکم، د تدبیر منزل د کور د اصلاح، چې د کور مشر به شجاع او بهادر او جفاکش وي، د خپل کور او اهل او عیال نه به مدافعت کوي، مدافعت، دا ضروري ده، څنګه چې مال لګول ضروري وو، نو دا رنګ د خپل کور والو مدافعت او دا رنګ شجاع او بهادر او جفاکش کېدل ضروري دي، ځکه. چې یو سړی کې شجاعت او بهادری ني نو کور رواني په دوه اعتبار رواني یعنی مطلب سری سترګي نشي خو دې ساده پښتو کې نو دا کور مسر وسنا سسری سترګي لري څنګه ځکه کور کې بچیروانه کوي او بل سره په جنگ دي خبره نه مني نه پروانی پکې دا مثلا دینی نقصان دې مونږ او داس نه کوي دنیاوی نقصان دی خپلو کې یا خزه داسې ده نافرمانه ده وغیره وغیره نو دی بسی شجاع بهادری نو لکه دی بسری سترګې خی الوه د کور نظام کنټرول کی او کده ارس کیږي دا کور والا دا دا دا کور داسې په دې سر اوچتای کنه د هیڅ نه وای نو کور روان شي سرې سترګې بهي به جانا چر وخت پښتنو متل زمره د بریتونی ولی خو لیکن سرې سترګې بهي او ګوري سړی روسته وخی بل یو قانون براشي وخت ته وګوره کم وخت د غوسې ده کم د خندا ده کم سونه غوسه پکار ده سمره نه پکار هغه بیلانس بساته برقرار خدا دا چې سرې سترګې بهي شجاع بهي بهادر بهي کله دکې دا کور مشر مثلا خاون او پلار دی نو دکې به حاکمانه صفتی حاکمانه یې کنه اډر وکي بیا به کور څه شي روان شي چې اډر نه دا اداره کېم دی دا ملک کېم دی دا کور کېم دی دا بای چې مشر کې بده چې باسپورس وای ولی ولی نه دا بای کدا شي ختم شو لاړ دیو جنا حدیث کې راتله نبی علی السلام صحابي ته نصیحتونه کړیو پاغه وصیتونو نصیحتونو کې یو دا ویلیو چې لا طرفا ها انهم عساکا ادبا او کما قال علی السلام د دې خپل ما تحت اولاد نه دی د ادب غامسا مپورته کوا اډانډار وخه په سر دا سینیسا ته ګوره صرف یې نیول وی دا نه چار وخت ډنډه راواله او درس غب شروع صرف ډنډه دا سینیسا داس چې لکه غروب وی حاکمانه هغه صفت وی نو الوب کور جوړي دویم دا ده د کور نه بار یو سړی شجاع بهادر نه دی غیرتمن نه دی نو د د کور ته به خلک بیا په غلط نظر ګوري او چې د کې د یاره ترخه خلکو زړه کې شتا نو د د کور ته څوک په غلط نظر نشي کته نو بس کور جوړ معاشره جوړه کتب علیکم القتال لپاره دار وړه قتال خبره وکړه دراصل مستنبط کوي د دې ځای نه کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی پتا سبحانه قتال منه مدافعات مدافعات در باندې فرض دی اگر چې وو کرهن لکم دا طبعا بد لګي پتا سو کرهن طبيعي بد طويل کی دا مفسرین لیکلی طبيعي بد ته مراد ده لکه معالم التنزيل وغيرها اشاق علیکم دا پتا سمانه شاق ده خو کم شاق هغه د دغه مراد ده طبيعي مراد ده طبيعي کراهیت مراد شاق علیکم لکه معلم التنزيل والا وی وی هاذ الکراهتو من حيث نفور الطبع نفور الطبع طبيعي مراد دی وي دا مطلب نه دی چې د الله د حکم کېدو په اعتبار پیدا بدلږي دا یعنی طبعا بدلږي خامخه انسان دی نو چې د مشقت او ګران کاری خامخه طبعا سړی باندې لګ بوج راشي نو اگر شوی تاسو ته طبعا دا ګران دی واسا قریب ده ان تکرو شیا چې بد غنه یو شی وو خیر لکم هغه تاسو لپاره خیر او د فائدې وی وعسا قریبا ان تحبو چې محبت وکې شین یو شي سره و شر لکم استاسو د نقصانی نو والله یعلم الله استاسو په خیر شر پویږي وان تم لا تعلمون او تاسو په نه پویږي مطلب دا جهاد تر جوړه عموم جهاد تبان ګران کار دی کنه وینو سر ور کول دی کنه مرګ جوبلی دی نو اگر چې ګران دی خو لیکن هو خیر لکم جهاد چوشو ملک زندگی په امن شو دارنګ بعض شی تاسو خګنه ترک جهاد هو شر لکم دشمن د برمانه په سر روخي او یا کور کې وګوره کور کې سړی وی لکه څنګه سخت خبر او کم څنګه چې دینو اډر وکم وی وه هو کره لکم سړی ته تبن ګرانی و خیر لکم د کور نظام به سم او آسان ته هی بوشه ته مړ بچ قلار مې مړ خپل کار بکې چې سکه کوي دی نو ته خو زه به د بارا مې اوس به زوی سره او خزه سره او هغه بیا جواب را کوي او هغه بیا خپي او دا نو کرهن لکم بد لګي خو لیکن دا دا چې هو خیر لکم خو بل طرف ته ته په آرام کې ناستل هو شر لکم کور نظام باندې خرابي نو دې د پاره یو الله یعلم الله په خیر شر پويږي نو کو جهادي جهاد وکوي کتبن بدم ده خزیبا نقصان ده پر خوستره او دارنګ کور کې مدافعات وی او دارنګ شجاعت او بهادری وی نو دا مگر کتبن بد ده نو کوي یسلونک عن الشار الحرام قتال فيه دا دریم حکم دا وای دنیا کې ژوند تیروي نو حالاتو ته ګوره او کار کوي او طریقه د احترام د اوقات مقدسه او اوقات مقدسه رالل نو په شرعي طریقه باندې د اوقات مقدسه او احترام وکي یا حالاتو ته ګوره غسه کوا دی باندې د اشهر الحرم مسله راوړه اشهر الحرم څلور میاشتې وې، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم او بل چې دی نو رجب. دا د ابراهیم علیه السلام دین او شریعت کې د نبي علیه السلام شریعت ته هم راغله چې د دې میاشتو به عزت خیال ساتي، په دې کې به جنګ بندي وي، عربو به هم جنګ بندي په دې کې کوله د ابراهیم علیه السلام د اتباع د وجې. په دې کې به جنگ نه کاو اوس دا سه شا چې تبم جنگ بندي کې جنگ یعنی ابتدا باندې کې خو کو دشمن پهل کو نو بیا به جوابي کاروي وي خو پهل به په دې میاشتو کې نه د دې د احترام د وجه نو سګوره حالاتو ته کتلی نو د حالاتو مطابق خبره کوي او احترام هم به کومه طریقه په شرعي طریقه رمضان راغ شرعي طریقه د احترام د ویک اشهر الحرم راغ شرعي طریقه دا غسیوک او حالاتو ته قتل دي نو دا غي خدا سي وضاحت سره بیان یسلون ک تپوس ک استانا ان اشار الحرام په بار دا میاشتو دا عزتمنو کې قتالین فی چې جنگ کول پدی کې څنګه دي اے ان القتال فی شهر الحرام تپوس سره کوي په بار د جنگ کولو کې پدې عزتمنو میاشتو کې دا بسنګي قل ورته قتال فيه جنگ پدې کې کبیر غټه ګناه ده ګناه خدا زکه دا اشهر الحرم بیزتی ده خو بل طرف ته لګو ګوره واسودن سبیل الله بندول خلق د الله د لارې نه وکفر به او کفر کول په الله والمسجد الحرام او بندول خلق د مسجد حرام نه و اخراج اهله او استل د مسجد حرام والو منه د مسجد حرام نه دا اکبر عند الله دا ډیر لوی ګناه ده الله پنيز ټیک ده چې یو طرف ته خو یو نقصان دی چې پاشر الحرم کې قتال وش خو بل طرف ته وګوره دای جرمونه د الله د لارې نه خلق بندي کفر کوي مسجد حرام نه بندي خلق شړي او باسي نو بل طرف ته نقصان څه دی ډیر دی کنه نو حالات ته ګوره کله کله بلګ نقصان د ډیر نقصان نه بچ کېدو لپاره کې او والفتنه تو خاص کر بیا فتنه او شرک خو اکبر من القتل دا ډیر لوی جرم او ګناه دی د قتل نه اکبر من القتل ابن جریر معنا کوي والفتنه اکبر من القتل اي الشرك اکبر من القتل ابن جریر تبری یو فتنه معنا ده دویم الفتنه تنگول د مسلمانانو مؤمنانو اکبر من القتل دا لوی جرم ګناه ده د قتل نه الته مسلمانان تنګي تنګولی شي لګیای ولا یزالون یقاتلونکم دا تهزیز للقتال شو نو جنگ کوي حالات ته ګوره ضرورت ته ګوره ولا یزالون او همیشه به وي دا، کافر، یقاتلونکم چې جنګ به کوي تاسو سره حتی یردوکم تر دې چې واړوي تاسو عن دینکم د دې خپل دین نه، د دې خپل نظام او قانون د ژوند نه، ان استطاعو څونه چې د دوی لاس بر شي او طاقت یې وشي. خو څوک د دوی په دې خبره کې راغلل، ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت فهو کافر فاولئک اصحاب النار. دلته وګوره دا کوم قتال دی؟ عام قتالو کنه عام جنگ دی خدل ته سوي ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به سره جنگ کوي تر دې چې تاسو واړی د خپل دین نه ها دا کم جنگ دی چې داغي په نتیجه کې خلک دین نه وړي نظریاتی جنگ دی فکری جنگ دی الغزو الفکری دا ځکه عسکری جنگ په نتیجه کې دین نه نوړي ادا ژوند نه لاسینځي امری نو دلته يردوکم من دینکم داغه نظریاتی جنگ یعنی تاسو خلاف اوی نظریاتی جنگم کوي او عسکري جنگم کوي ومن يرتدد اوس د نظریاتی او فکری جنگ په نتیجه کې ومن يرتدد منکم سوک چې وړه تاسو نه من ان دینی د خپل دین نه فیمت او مړ شو وهو کافر په داسې حال کې چې کافر او شکی دنیا نه لا دای د جنگ نه متاثر شوی فولایکا حبطت اعمالهم دا کسان برباد دي عملونه په دنیا دنیا کې ولآخر او آخرت کې دنیا کې برباد دنیا کې بدنام پاتې شو اسلام نه ویلاړ اوړېدل ولاخره واخرت کې اجر ثواب املا اولای کدا کسان اصحاب النار اور والا دي هم دی فیا په دې اور کې خالدون همیشئ تخویفم اوس بشارت مقابله کی قران تخفیف ذکر کی نو به مقابله کې بشارت وروړي بشارت ذکر کی تخفیف وروړي ان الذين يقيننا كسان امنو چې ایمان وروړي دي ما ویلو ایمان کفر با د صورت غداوی مقصد ته ګوره غي سر به لګي نو څه شروع دي یا خو نږدې مسله د جهاد او قتال نه حصہ د قتال نه نو ان الذين امنوا یقینا کسان چې وې من قتال او جهاد جهاد باندې ایمان راوړو جهاد اومنه او یاد ادا چې مخ کې درې مسلې شوې کنه امنو توحید منلې رسالت منلې او جهاد منلې ولذینا کسان هاجرو چې هجرت وک ملک پرېخ وجاهدوا جهاد کو فی سبیل الله اذا الله پلار کې اولایک دا کسان یرجون رحمت الله دوی عقیده ساتي دلته رجا په معنا د عقیده یرجون ای یا تقیدون اولایک دا کسان یرجون رحمت الله عقیده ساتي د الله د رحمت او جنت جهاد چې کوي خو په دې نیت کوي مل چې پریدي په دې نیت چې په دې با مونږ ته د الله رحمت متوجي کیږي جنت برا کړی کیږي او الله والله هو غفور رحیم بخون کې مهربان دی کس کمه کوتا ہے دی شوی په دې جهاد هجرت به الله هغه کمه کوتا ہے معاف کی نو تر دې ځای پورې دا درې تدبیر منزل احکام تیر شو یو د کور مشر منفق جواد پکار دی دویم شجاع بهادر پکار دی مدافعت وکړي دریم دنیا کې ژوند تیروي کور کې حالاتو ته ګوره د هغې مطابق کوي او د اوقات مقدسو د احترام هم خیال ساته